ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو او د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو هرکلی کوو نن د دوشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د جمادي الاولی د میاشتې پنځمه چې د 2013 میلادي کال د جنوري له 22 مې نیټې سره برابره ده په خبرونو کې اورو چې په کابل کې فدایي بریدونو د دشمن ګڼ شمیر بهرني او کورني اتباع لمنځه یوړل په بلخ کې مجاهدینو پر یو پوسټه چاپه وهلې ده قومندان او اتلس تنه اربکیان یې وژلي دي د فراه په مرکز کې یو پوسټه په بشپړه توګه فتح شوه د امنیت د امر په شمول شپږ تنه پولیس پکې ووژل شول څلور نور ژوبل دي، دوه ټانګونه یې له منځه تللي دي او د هلمند په ګرشک کې مجاهدینو لس تنه عسکر وژلي، ګڼ شمېر مهمات یې په غنیمت وړي دي. شمډی دهر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی دهر یو دښمن واړه ارزوګان شي اوس هم بشپړ خبرونه د منصوري عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه لس بجې د کابل ښار په کانټینټل هوټل چې د امریکا او ځینو نورو یرغلګرو هیوادونو له اتباعو ډک وي ګڼ استشهادي عملیات پیل شول بریدونه د پنځو تنو استشهادي مجاهدینو بلال ایوبي او خلیل د قندهار بشر د فاریاب او عبید د غور ولایت د اوسېدونکو لخوا چې په سپکو او درنو وسو سمبال وو د یو لړ خاصو تکتیکونو په کارولو سره ترسره سول لومړی فدایي مجاهدین وتوانېدل چې د یاد هوټل منځ ته ننوځي او هلته د اشغالګرو هیوادو په اتباعو او د کابل ادارې په چارواکو عملیات اجرا کړي له لارښوونو سره سم د مجاهدینو لخوا د اشغالګرو هیوادونو اتباع په دقیق ډول تشخیص کېدل او له منځه وړل کېدل ورسره د هغې غونډې ګډونوال هم تر حملې لاندې وو چې د کابل ادارې ځینو غړو او د امریکایانو ترمنځ روانه وه. بریدونو څوارلس ساعته دوام درلود چې په ترڅ کې لسګونه تنه خارجي اشغالګر او د هغوی تالې څټي مزدوران وژل سوي او ټپیان دي. همداراز له هغو عسکرو سره هم سخته جګړه ترسره سوه چې د بریدونو د کابو کولو لپاره له بېګا راهیسې له مجاهدینو سره په جګړه اخته وو. د معلوماتو په اساس ګڼ شمېر امریکایي اشغالګر، داخلي عسکر، پولیس او استخباراتي کارمندان د عملیاتو په مهال وژل شوي او ټپیان دي. دغه بریدونه د تېرې جمعې شپې ته پلان شوي وو، خو هغه مهال په هوټل کې د واده د مراسمو د ترسره کېدو او د ملکي خلکو د ازدحام له امله د عملیاتو اجازه ورنه کړل شوه. بېګا شپه په دغه ځای کې دولتي کسان او د هغو د بهرنیو ملاتړو ترمنځ غونډه روانه وه هوټل ته د ملکیانو په ورتګ محدودیت وضع سوی و ځکه نو مجاهدینو د عملیاتو پلان تطبیق کړ بریدونه سهار یولس بجې له څوارلسو ساعتونو وروسته دښمن ته په درنو تلفاتو سره پای ته ورسېدل له بلخ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره شپه د اسلامي امارت مجاهدینو ځانګړې قطعې د شلګرې ولسوالۍ په بوزبای سیمه کې د مزدور دښمن په یو پوسته چاپه ووهله د برید په نتیجه کې چې له دننه ځخه د نفوذي مجاهد د معلوماتو په بنسټ تر سره سو پوسته په بشپړه توګه ونیول شوه په کې میش قومندان حمیدالله له خپلو اتلسو تنو شریرو اروکیانو سره ځای پر ځای ووژل شول له پوستې څخه اتلس میله سپکه او درنه وسته او ډیر مهمات مجاهدینو له ځان سره یوړل په دې وروستیو کې د مزدور دښمن په پوستو او نظامی مراکزو باندې د مجاهدینو لخوا د چاپو وهلو یوه پیاوړې لړۍ پیل سوې چې دښمن ته یې سخت تلفات اړولي او له خورا وارخطایۍ سره مخ کړی دی غلامان د ټرمپ له ستراتیژۍ څخه وروسته خوشاله وو او فکر یې کاوه چې نور به نو دوی مسون وي امریکا هم به یې ساتنه کوي خو داسې ونه سول بلکې لا د ملت او مجاهدینو له قهر سره مخ سول او په پریمانه ډول وژل کیږي او له منځه وړل کیږي همداراز د نوموړي ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې مجاهدینو یو پوسته ویجاړه کړې دوه اربکیانې ټپیان کړي دي د فراه ولایت له مرکز فراه ښار څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د یزدي په سیمه کې بېګا شپه یولس بجې د مزدورو پولیسو پر پوسته وسلوال برید وسو چې په ترڅ کې پوسته په بشپړه توګه فتح او پکې میشت درې تنه مزدور پولیس ووژل سول جسدونه په پوسته کې پاتې دي همدارت له دښمن څخه یو چلته ټوپک او دوه کلاشنکوپونه مجاهدینو په غنیمت ونیول په سیمه کې د دشمن له هغې کومکي قوې سره هم جګړه ونښته چې د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ مرکز ته څیرمه بیګا شپه یولس بجې د مزدور عسکرو پر پوسته وسلوال برید ترسره سو په برید کې سپکې درنې او لیزري وسلې وکارول شوې له لږ مقاومت وروسته پوسته په بشپړه توګه فتح سوه پکې میشت لس تنه مزدور عسکر ووژل سول او یوه شوبله یې له منځه ولاړه څلور ثقیلان دوه کارمولي ټوپکونه یو وسط هوان او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي په دې پیښه کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی د میدان وردګ ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار نه بجې د دې ولایت د نرخ ولسوالۍ د دې حیات په سیمه کې د اربکیانو پر یو مهم قومندان محمد الله د مجاهدینو له لوري د یوه ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه نوموړی د یادې سیمې اوسېدونکی او د غره د سر په نوم پوستې قومندان و خبر وای په دې چاودنه کې نوموړی ځای پر ځای ووژل سو او د خپلو ناوړه کړنو په سزا ورسېد له کاپیسا ولایت څخه بیا را رسېدلی خبر وایي چې سهار لس بجې د تګاب ولسوالۍ د شاتورو په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر ټانک د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه په چاودنه کې ټانک په بشپړه توګه ویجاړ سو څلور تنه عسکر پکې ووژل سول دغه راز لږ وروسته په یاده سیمه کې پر مزدورو عسکرو یوه بله چاودنه وسوه چې درې تنه عسکر پکې ووژل سول اخوا د کونړ ولایت مجاهدین وایي چې د نورګل ولسوالۍ د پنشرناو په سیمه کې د مزدور عسکرو پر رینجر د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه کړې ده په دې چاودنه کې رینجر ویجاړ سو درې تنه عسکر پکې ټپیان سول لږ وروسته پر هغو عسکرو هم چې د چاودنې ځای ته روان وو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید وسو چې په پایله کې د یادو عسکرو یو ټانک د راکټ په مټ ویجاړ سو او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د فاریاب په پښتونکوټ کې دوه مزدور اربکیان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي د ننګرهار ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار اوه بجې د خوږیاڼو ولسوالۍ د سرې کلا په سیمه کې د مزدور عسکرو پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وسوه په چاودنه کې رینجر ویجاړ سو درې تنه عسکر ووژل سول یو بل پکې ټپې سو او د قندهار ولایت په مرکز قندهار ښار کې سهار اته بجې د دوهمې ناحیې د نوروز شاه برج په سیمه کې د پلانو د پوستې قمندان د یو وشتونکي مین په چاودنه کې ځای پر ځای ووژل سو